بعد صورت آل عمران سے سا تلاوت کرا پدې کې بیان د دې ده چې تاسو بهتر امت په امتونو کې تاسو به د الله د دین کار کوئ خلق با نیکو ترابلی او د بدو نه به خلق منع کوئ دا منع کول او رابلل د الله دین ته دا چې څوک پری دي قریب دا چې پاغي با عذاب راشي هغه به دعاګان غواړي او داغه دعا بن قبليږي دا داسې سیز ده د نیکو طرف ته خلق را بلل او د بدون خلق من کول چې دا کار سو پریدي یو خو د قیامت د علامونه یو نه خدا چې اخیری وخت بدا سراشی چې د بدو نه بغیر کا من کول نه کوي ټول خلق دا بدترین وی او قیامت دم قائمیږي په خلکو چاغه به شرار د خلکو نه ناکار د خلکو نه د قیامت علامی دي د قیامت نخی دي پای نخو کې یو نخدا د دجال دراتللو دجال یو فتنه دا چې دا ډیره عظیمه فتنه دا په فتنو کې او د قیامت دراتلو یو نخه هم ده یو صحابی دے حضرت النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما او یوزن نبی علیہ السلام ذکر کو دجال پبارکے یو سال هغه موږ د دجال په باره کې بیان کاو په حدیث الفاظ دی فخفز فی ورفع دې دونګه لار او دی رچک لار داغ ڈونگی پبارک کے مقصد دا دے تدجال ذکر په فتنو لوی فتنو کې وکړو او داغه حال ډېر سپک بیان کړ چاغه سپک ذلیل او رسوا او چپی بیان کړه دا فتنه چې فتنه ډیره لویا ده دا ډیره عظیمه فتنه ده تر دې صحابه کرام وې چې زمون خیال راغې ګینه دا دجال په یوې صد باغ کې ده دې په باغ کې ګینه ده من چې داغه د بیان نه فارغ شو صحابه من روخ کو روان شو په طرف د یو باغ زمین نبی علیہ السلام په موږ پوښو چې ما شأنکم تاسو څه حال له چرته ځئ موږ یا رسول الله ذکر تد دجال الغدات فخفضت فيه ورفعت فيه حتى ظنناه في طائفة النخل تدیر دونگے دن ندالے دا په حالاتو کې سپک دا حال بیان کو او فتنه ډیر زیات لوی بیان کړه زمون خیال دارای ګنې دې په یو طرف د باغ کې دې مونږ باغ ته روان شو مونږ په باغ کې دجال کته ده نبی علیہ السلام وی غیر الدجال احوفنی علیکم دجال نا علاوہ زدیر یریکم پتاسو دیری فتنی دی پتاسو دجال خویو فتنہ را ای والله خلیفۃ علی کل مسلم او الله نگہبان دې زما هر یو مسلمان باندې انه شاب قطط نبی علیہ السلام د دجال نه بیانې منتا والله خلیفتی علی کل مسلم منوی او الله محافظ دے پار یو مسلمان باندې الله به هر مسلمان حفاظت کوي او دغه فتنه نه به بچ کوي محل دراوت خداغو شام او د عراق په منځ کې دی ناکار فاس یمینا واس شمالا یا عباد الله فثبتوا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای دابا فسادونه کوي یو طرف تا خی طرف تا گس طرف تا با فساد نه ډکی دجال با فساد نه ډکی کم خوازین د فساد کم خوازین او فساد اے دا الله بندگانو فثبتو کلک شي کلک نبی اسلام وی اوصيکم یا عباد الله وصیت کوم تاسو ته اے دا الله بندگانو ان تثبتوا علی الايمان مضبوط پاتې شئ په خپل ایمان باندې حسد مکوي بغض مکوي کینه مکوي بيدینی مکوي غلط کارونه مکوي نهي د منکر نه کوي او ناروا کار داغه نه خلق منه کوي ارد نه کو کار د خلق را بلای پیغمبر پاک کوي اګه خپل خبر لرالم ولل کالو نشي ډېر ګران کار دی بعد شپه تیریږي نه غریبا نه بیماری کنه وای خدا سار کېږي وکړه بعد رس تیریږي نه وای خدا ما خام کې وکړه تروجه کې ګولې دې راځي رس خو یو ده او وخت سره ده د کالمنا نو د کالمنا ورس چې دا نو پدې کې زمنګ دا پنځه منځونه به کافي کیږي او کنه پیام د خپل عبادت غم دی او سره د جلتی با پزمکه کې څنګه دې په څنګه جلت رواني په تیزی بزی او کنه بزی نبی علیہ السلام و دا دجال بیمانه بداس تیز رواني کل غیس استدبرته الريح شانت دا هوا شا هوا په مړه موږ له خدا سره په کار او که اوس هم مړه موږ له یو پلان په کار دی موږ له امریکا په کار ده موږ له یوود په کار دي چې بس موږ مال ساتي موږ له ډالر کته کی موږ له ځانې کته کی لاس نشته نو ارمانې کو نو چې بیا راشي باران هم در باندې وره زمکه نظر غنیم پورته کوي بادشاہ د مچوي کنه یوی مذکر انور ورپسی چا بادشاہ کم خواجی د مچو نور مچا نور مچي ورپسی روان بی حکم د الله دا الله کوي دا مونږ ته چې دا اختیار په داغه لور کوم دجال الله لکه مقابله نو چې هغه زید سوک مخکې ورسېد ځای نام بول ملاوي انعام ورکړي کنه چا منډه والا منډه کې دوړ دوړ دړې داسې به د ټوټي کې دجال هغه سره ثم يدعوه یا برو غالي هغه سره دجال فيقبلو ځان ته مخامخ کې ويتهلل وجهه يضحك او داغه مخبر او خان شي خان دی با فبينما هو شاله بشي مخبر زريږي ها نو په دا واقع به الله حضرت ها مسیح ابن مریم عیسی علیہ السلام پیدا کی صدا دوم ظلم دے شروع کی او سوال دازي چې هغه مناره اوس نشته چې نشته نشته لا بهشته کې کنه الله دا سګران زما او ستا په تاسو به جوړ کې حضرتین جوړې کنه الک افلانی دې کې به جوړ کو افلانی دې کې یو بادشاہ به علم سی یو کس به علم سی یو خسته تاریخي یو چوک جوړو ما الک یو خسته مناره جوړو ما او سم داغه نه موجودي الله دې خیر وګوره هر ملک د يهودو سپورټ ته په اگر که مسلمانان سپورټ شتا د يهودو شتا د اسرائیل شتا اځه بلای نام د مسلمانانو ټول سپورټ دا د چونو د وجه نه وګورا وهم من کل حدب ينسلون سحر یو زینا یعنی د هر یو علاقې نه مطابې مان روزي یا پخپلا یا د چا په ذریعہ باندې پیسې او لالچ باور کوي او د سپورټ او ملګرتیا کوي پیغمبر پاک کوي ایرغب نبی الله علیه الصلاۃ والسلام هغه دعا او غالی صالح سلام داغه ملګری یعنی مؤمنان انبیاء هر وخت تکلیف سره مخ دي بس راحتونه ژوند دي نشته نفس چې مسلمان دی او پیغمبر دی په اتباع پیغمبر دی د مزه قیامت دی دنیا کې پذیر نشته دور به تنگ شي دور به تنگ شي هغه یو ځای کې محاصره کی مؤمنان او عیسی علی السلام بیا پیغمبر نه هغه امتی د پیغمبر راځي زور د یاجوج ماجوج ډیر زیاتی حسب په بند کې یاجوج ماجوج چې محاصره شو څه په بل شي کنه خوراک په بل شي آمدونه په بل شي لکه سبا چې فلسطین باندې بند کړي به ایمان دا خو دا هغه امداد کشتو یا بحری جازونو په ست طریقه تعالی رسایي کوي خپل وس کوي او کوي نو چې داسې حالتونه راشي فيرسل الله تعالی عليهم النغفا في رقابهم الله هم چې څه کوي بیا الله د بمونو د میزایلو محتاج نه دی الله به د کافرو په سټونو کې هغه چنجي راخاره کوي سټونو نه دي او غټ غټ درنګې د دې په سټونو کې به غټ غټ چنجي الله پیدا کړي یغف چنجي فی رقابهم داغه په سټونو کې و پیدا کړي پیغمبر پاک وي فیسبحون فرس کموت نفس واحده ګرځي با هغه یغلول وی ټولګي د یاجوج او د ماجوج مر پیدا چې د ټولګي لکه پشان د سایو کب ته چې ساخري نو ټولګي به مرداري نو ټولګي به مرداري الکه ویدا خو ټیک ټاک او سبا ته خبرېږي نو سال شوه ټول علاقه د یاجوج باندې د چنجو په ذریعہ باندې مردار کړي بل علاقه بل علاقه دې طریقه باغې الله ختم کی ثم يهبط نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام واصحابه الى الارض اخو کوتور کې خطلو اته محاصره کړو دې زور یا جوج او مازور نه ختم پیدا د عیسی علی السلام او داغه د ملګرو څخه ټول طاقت بنې چې دا غي مقابله وکي ځکه مخکې خو الله ویلو چې په داسې یو قوم پیدا کوم چې د هغې مقابله به څوک نشي کولی بغیر زمانه عیسی علیه السلام به الله را کوس کې او د هغه ملګري ځمکې ته چې هغوی را کوز شي ځمکې ته حدیث کې راځي فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم ویل که خیال کوا دا دې ګولې خوې من دې صفا دې چې صفا نو به خلک خوېږي زمکه په تاسو دا غو صفا پاتې شي یا بزمکه ته ویلې شي یقالو حال الارض الله بزمکه ته وي ام بیتی سمرتکه ويستذلون بقففها او د انار هغه پوست له پوست انار هغه پوست کې هغه بدو رقتوي چې د قافلې د سوق د پاره به کافي کیږي د انار د پوست کې نه با دغه قافلې والا ځان له سورې جوړې د یو انار نه او د ټوله قافلې د پاره به یو انار نه کافي کوي دا زمکه خیر دی الفاظ د حدیث دي تر دې چې الله په پکويو کې دور خیر واچي چې د یوي اوخه لنګ اوخه دا غي پيبا د یو لوی ډلې د پاره د یو لوی کلی د پاره کافی کیږي تاسو په یو خیر دی الله چې په یو کې خیر دی کنه یو ساروي وي لکه مونږ په مسجد کو او بعض وخت دوه درې میخي یو کور کار پینې کیږي خیر پکې نه پاغه باد باندې بس کیږي هغه باد باندې تیزی ډیر خوشبودار باد وي فتقبزو روح كل مؤمن وكل مسلم نو پاغه تیز باد سره باد هر مسلمان مؤمن ساخیږي صاحب علی ابو مریږي پاغه تیز هوا سره بچ سوره مؤمنان په مقدس بکای په خوشبودار باد سره با هغه ساو نخیږي مؤمنان به ختم شي ويبقى شرار الناس او پزمکه کې بسره بدترین ناکار خلق پاتې شي ځای نه بدناکار نه دا کار خلق په پاتې شي حدیث کې ډېر سخت فضل راغلی دا سنا کار خلق په پاتې شي یتهارجون فیا تحارج الحمر دا چې شریر خلق په پاتې شي چې پداګه پلار کوسو کې با خلق او جنې یو بل سره غلط کار کوي د خلکو په مخ په بربنده ابو تقوره ستا په کورونو کې ستا په بټکونو کې ورو دي شنو تا بیا په لار کې مسلمان شي ملاويږي قیامت چې قائميږي پیغمبر پاک وي نو پاغ شریر او پناکار خلکو به قائميږي دا د دجال ما یو سو نخي بیان کړی او د یاجوج او ماجوج چې دا حالتونه را روان دي نور چې نور نخي دي او نشته د جمعه بیانو چې اړ خطرناک دي پکار دا الله دې موږ دې حالاتو نه بچ کی کدا ته حالتونه راځي چې موږ کوی چې دا غد دجال دی الله نه دا دجال دی او اسمان په نوم وګورئ زمکنم زنګونی کوي خدا امتحانن الله تعالی دا اختیار ورکړي څو وخت لپاره او بیا هغه مؤمنان نشي او زره زره کوي با هغه به فما ایمان نور په تا ایمان نور اورم تیش نه هغه دجال دروغجن او کذاب وي نه مني وي نه او بیا زره زره کوي هغه مؤمن او چې هغه نه زره کوي او بیا ژوند کوي نو هغه مؤمن نه راپورته شي هغه به اے خلکو اعلان بو کی زنن نه پس دجال صدا اختیار نشته چې بل کس صدا کارو کې بغیر زمانہ ما سیدا کارو کو او زه الله ژوندې کوم زه الله په خپل دین باندې مضبوط او قائم پاتې کړم خود خپل چا سره دې دا کار نشي کوله او نبی علیہ السلام دغه بهترین شهید دی په شهداو کې چا د دجال د لاس نه قتل شي الله دې دغه فتنې نه موږ بچ کی هغه دې نه کار فتنه د واخر او دوان الحمدلله رب العالمین